ریاض الصالحین یو کم او یایم نمبر باب دے انتن نمبر باب او حدیث نمبر پانچ سو ستن میں چکلا زمانہ د فساد وی زمانہ د مصیبتونو وی په دین کې فتنی وی او انسان د فتنی نه یریږي په دغه وخت کې حرام او شبهاتو کې د واقعدو او د پریوکېدو یروي نو په هغه وخت کې ځان لواله سره بهتر دی ځان لواله غوړه بهتر دی قال نبی علیہ السلام مؤمن مجاهد بنفسه وماله غره دی هغه مؤمن جهاد کوونکې په نفس او په مال په لار د الله کې هغه انسان غره دی چې خپل مالم په دین باندې لګي خپل ځانم او خپل وقتم د الله په دین باندې لګي هغه انسان غره دی نبی علیہ السلام وي هغه سړی ته پوسو کو دویم ثم من بیا سو غره دی الته باراون نوم وریږي نو دا غزینا وبرازي خکته بهيږي معنا لری تیخته کوي رواه البخاری شعف الجبال اعلا علامه نووي وي پاغه سکو دو اگر کې د پاسه طرفه اصل کې قراری اگر چې باز خلکو د قراری دا معنا کړی دا چې په مکه کې یو ځای د قراری ته پاغزه کې به ما ګډ سرولې خدا چرته د مکه خوا کې نزهشت نو دا غي نومشته قراری جمع د قیرات ته قیرات په مزدوري باندې ما پیغمبر پاک وي ګډ سرولې دي ما به د مکه خلکو نه مزدوری اغسته قیرات سو او ما به له ګډي سروري پیغمبر یعنی دا نهایت عجز د پیغمبر پاس او عاجزی خاکساری دا چامبیا علی مسالم حضرت موسی علی السلام لس کال مزدوری کړو ګډي سروري د شعیب علی السلام ګړي سرور وی کنه ها دارنګي نبی علی السلام هم ګړي د مکه خلکو د پاره سروري دي انبیاء علی السلام خپل عاجزی او سره داغه د دین کار کړي دین کار نه پر خو رواه البخاری په ګمان د دې چې زه غازی شوم ځکه چې په خپل مړ مړ شو نام شهادت ته یو هغه سره بهتر دی په خلکو کې چې خجون تیرې پیغمبر پاک دویم ورجلون هغه سره بهتر دی او رجلون یا هغه سره کورا او الموت یبتغي القتل او الموت چې طلب کوي قتل لرا کندې بره نه اوبه راځي او بخ کته بیا بهیږي نو بو سراغا زه په زینه جوړ شي نو کندې جوړ شي باغ کندو کې یو سړی ګډ سره یا برا د غرض پاسا باغ سکو کې ګډ سره سوکې د غر موږ لکه هغه د غر سوکې ته ختلې ده سر ته نو په دې کې د دینه دا معلومه چې دا خلک څنګه وخت یې ری په دغه زینو کې هم د الله د حدود تنه او د الله احکامم حجار کوي عبادت بدنی او مالی هم کوي او د الله نه یریږي هم